هغوی بیا په خپلو احادیثو سره د دې بیان شرح او وضاحت کړی او په کامل او مکمل طریقې سره امت لرا رسوله حدیث د صحیحینو کې راغلی عائشه رضی الله عنها وایي من حدثک ان محمدا صلی الله علیه وسلم کتم شیئا مما انزل الله علیه فقد کذب چا چې در لدا خبره وکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی او د الله پیغام مکمل نه در رسوله نو د دروغ ویلی الله رب العالمین خپل حبیب له حکم کړي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نو هغه له چې د الله د طرف نه کوم وحی شوی کاغه وحی جلی ده د قران کریم په شکل او صورت کې او که وحی خفی ده د احادیث په شکل او صورت کې نو دای امت له پورا او مکمل را رسولې نو څنګه چې قران کریم د تشریع مصدر دی نو دا شانت سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دا غي احادیث مبارکه دام د تشریع اسلامی مصدر دی د دې معرفت او پیجندل په دې باندې عمل کول دا د امت ذمہواری ده په دې باندې لازم او ضروری دي په دې سنت او احادیثو کې بیا س احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت او صحیح دي او صد دین علاوه دي نو د دې د معرفت او پیجندو د پاره چې صحیح کم دي ضعیف کم دي اهل علم س قواعد مقرر کړي س اصول ذکر کړي چې دا غینه اهل علم تعبیر کوي په مصطلح الحديث او اصول الحديث سره په دې علم کې بیا اهل علمو د پخوانه مستقل تصانیف کړي مستقل کتابونه لیکلي دي تر دې چې په دې معاصر وخت کې زمون شیخ او استاد عبد الله ابن عید الجربوعي رحمة الله تعالی عليه په دې فن کې یو مختصر او جامع کتاب ولیکلو چې دا غي نوم د تقریب مصطلح الحديث چې دا استاد مشارکو په کلیه الحديث کې فقه السنه ومصادرها تقریبا درې سلور کاله مخکې د وفات شوه په دې فن د حدیث او د دې په علومو کې ډېر بهترین تصانیف کړي چې د په مشهورو تصانیفو کې بهترین کتاب دی الاحاديث الوارده في فضائل الصحابه رضي الله عنهم د هغه د کتاب تحقیق او دراسه کړي دا رنګ نورم بهترین تصانیف کړي دي نو د دا کتاب د دا کتاب تقریب مصطلح الحديث به ان شاء الله په دې مجالسو کې داغي تعلیم او تعلم او دراسه کوو د کتاب د متن د شروع کېدو نه مخکې دا خبره ذهن نشین کول پکار دي چې دا د طلبا او علما په منځ کې معروفه او مشهوره خبره ده چې علوم د شریعت دا په دوه قسم دي یو لوی علوم الغایات او دویم لوی علوم الالات علوم الغایات دا دي لکه فقه عقیده، تفسیر او حدیث د دې باره کې اهل علم وي تحتاج لذاتها دا علوم مقصود لذاتها دي او دویم دي علوم الالات دا هډیر علوم دي خو اهم په دې کې درې علمونه دي یو د علم النحو دویم اصول الفقه دریم اصول الحديث چې د مصطلح الحديث موي او د دې نور مسميات هم دي مترادفات هم دي چې رستو به داغي ذکر راشي هر علم چې طالب شروع کوي خاص کر علم شرعي نو داغي نمخ کې د اشیاء او معرفت دا ضروری او لازمی چې اول په هغې کې آداب وي په دغه آدابو کې مصنف رحمت الله علیه اول آداب د متعلم او د طالب ذکر کوي په کتاب کې اتلسمه صفحه ده وی اولا آداب المتعلم او په خایسته او صفاتو باندې وان يترفع عما ينبغي عليه الترفع عنه من مساوي الاخلاق وقبيحها د بدو او قبیح اخلاق نزان وساتي د دې نزان اوچت او بر وساتي قال الخطيب البغدادي رحمه الله خطيب بغدادي رحمت الله عليه فرمایلی په خپل کتاب الجامع لاخلاق الراوي کې دا خطيب بغدادي رحمت الله عليه د د کونیه و ابو بکر نوم د احمد ابن علي طالب د علم حدیث لپکار دی چې د په خپل ټولو کارونو کې د عوامو د طریقو نه امتیازي حیثیت لري دا امتیازي حیثیت به سي به استعمال آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم ما امکنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آثارو او دا غي د سنتو اقتدا کوي او هغه د عمل لاندې راولي هو توظیف السنن علی نفسه او په خپل ځان باندې سنت لاګو کوي فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ځکه الله رب العالمین فرمایلی دی یقینا تاسو د پاره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خایسته نمونه ده چې داغه اقتدا وکي دا غي د سنت پسې روان شي واسند عن سفيان ابن عيينه انه كان يقول او سفيان ابن عيينه رحمت الله عليه نه په سند سره ذکر کړی چې غبه فرمایل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم د امت د پاره یو غټ میزان او تله ده فعليه تعرض الاشياء نو سیزونه به پاغی باندې پیش کول شي په دغه تل باندې به تلل شي على خلقه وسيرته وهديه دا غي په اخلاق باندې دا غي په سیرت او طریقه باندې فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل نو که اخلاق او طریقه دا غي موافق وي نو دا حق ده او که دا غي د اخلاق او د طریقې مخالف وي نو دا باطل ده بیا مصنف رحمت الله علیه وی وقال الطيبي علامه طيبي شرف الدين الحسين ابن محمد الطيبي فرمایلی چې د په 743 کې وفات شوه او د بهترین کتاب د په علم المصطلح کې الخلاصه في معرفه الحديث په دغه کتاب کې وی اعلم ان علم الحديث علم شريف اے طالب پوه شه چې دا علم حدیث یو بهترین او شریف علم دی يناسب مکارم الاخلاق ومحاسن الشيم دا د خیسته او اخلاق مناسب دی او د خیسته او خصالو موافق دی وينافي مساوي الاخلاق ومشاعن الشيم دا د بد اخلاقو او د قبیح او خصلتونو مخالف او منافی دی مشاین راضی په معنا د معایب او قبایح سره او الشیم په معنا د خلق او د خصال سره راضی وهو من علوم الاخره لا من علوم الدنيا د علم الحديث د اخرت د علمونو نه ده د دنیا د علومونو نه ده بیا مصنف رحمت الله علیه وی ومما ينبغي على طالب العلم مراعاته والتحلي به امور سو امور او کارونه دي چې طالب العلم لپاره دي چې د داغي مراعات او خیال ساتي او پاغي باندې ځان خيسته کی منها بعض دغه امورنا الاخلاص لله تعالی فی الطلب وجميع اعمال القربه چې د علم په دې طلب کې نیت خالص کی مقصد وي د الله رضا د دین علاوه نورم چې څومره د تقرب اعمال دي چې د په هغه کې خپل نیت خالص کی وذلك بأن يقصد الطالب بعلمه وجه الله تعالى والعمل به چې مقصود د طالب په دې علم سره سوي د الله رضا او وجهه او په دې علم باندې د عمل و احیاء الشریعه د د مقصود داوی چې زدا شریعت را ژوندې کم وتنویر قلبه وتحلیه باطنه خپل زړه روخانه او منور کی او خپل باطن په دې باندې خیسته کی والقرب من الله تعالی یوم القیامه او مقصد دا وي چې پر ورځ د قیامت مال د الله قرب او نزدېکت حاصل شي والتعرض لما اعد لاهله من رضوانه وعظيم فضله او د مقصد دای چې زه هغه سره مخامخ شم چې الله کم د علماو د پاره تیار کړي د خپل رضاونګۍ نه او د خپل لوی فضل نه وهذا ما يريده الله تعالى من العبد اخوا دیخوا کیږي نه په موس پابندي کوي زکات ورکوي بیا مصنف وی والعلم عبادت من العبادات وقربت من القرب دا علم په عبادتو کې یو عبادت دی او د الله د نزدېکتونو نه یو قربت دی متا خلصت فيه النيه قبل وزکا کله چې په دې کې نیت خالص وي نو الله رب العالمین به دا قبلی دا علم د به مقبول وي او په دې علم کې به زیادت راځي زکا یزکو په معنا د نمو او د کثرت سره راځي ونمت برکته او برکت برکت د دې علم بسې واکیږي وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبت وضاع وخسرت صفقته او که په دې علم باندې د الله رضا مقصد نه وي نو بیا به دا بربادیږي ضایع کیږي با او د د دا بیع به تاوانی کیږي صفقت په معنا د بیع سر راځي دا لین دین به د د تاوان وي وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه بیا به دې په دې مقصدونو کې کامیابیږي نه دا خپل مقاصد دې حاصلول نه شي دې په خپل مقصد کې نامراد وي او د کوشش بزای او عبث وي قال الطيبي علامه طيبي رحمت الله عليه فرمایلی من اراد التصدي لاسماع الحديث او استماعه او لافاده شيء من علومه یا د نور علومو د شریعت فائده چاله ورکی یا په خپل فائده حاصله کی نو دا سه کس له پکار دی چې د مخ کې نه د خپل نیت اصلاح کی داغي تصحیح کی او ځان کې اخلاص پیدا کی وليطهر قلبه من الاغراض الدنيويه وادناسها او خپل زړه د دنیوي غرضونو مقصدونو نه پاک کی د دغه خیرو نزان ساتي وليحذر بليه حب الرئاسه ورعوناتها او د مشرۍ دغه محبت او مصیبت نه ویریږي بلیت راضی په معنا د مصیبت سره او رعونت راضی په معنا د تیش او د خفت سره قال الله سبحانه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب د چا چې د اخرت اراده وي نو الله وي مونږ به دا د لزیات ورکو او که اراده صرف د دنیا وي نو صرف دنیا به ورله ملاو شي په اخرت کې به سه حصہ او برخنی دارنګ الله رب العالمین فرمایلی من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا د چا که اراده صرف د دنیا وي نو دنیا به مونږ ورکو خو هغه چاله چې زمونږ خوښ شي او څومره مو اراده وي بیا به د جهنم ځای دی له به وردن نشي چې د مزمت بشوي او د برټل شوی فی آیات اخر دغه شانت نور آیاتونه مراغلي دي فدل ذلك على ان من عمل عملا لم يرد به وجه الله تعالى والدار الآخرة فعمله باطل مردود عليه لا يقبله الله تعالى ولا يثيبه عليه دا آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چا چې داسې عمل وکړو چې په هغې باندې د الله رضا او وجهه مقصود ني دارنګ د اخرت مقصد د دني د دنیا د پاره کوي نو دا عمل باطل دی مردود دی الله داسې عمل نه قبلي او نه په ثواب او بدله ور کوي كما دلت السنه على نحو ما دل عليه كتاب الله تعالى څنګه چې کتاب الله کې د هغه اعمالو د مذمت ذکر راغلی چې د الله د رضا د پاره ني نو دغه شانته په سنت او احادیثو کې د دې مذمت راغله وجاء فيها كثير من الاحاديث في هذا المعنى په دې معنی کې ډېر حدیث راغلي ومن اشهرها واصحها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه په دې کې مشهور او اصح حدیث د عمر رضی الله عنه راغله که د الله رضا یې مقصد وي نو د الله رضا به ورله ملاو شي او که نه دا یې مقصد نه وي نو د کوشش عبث دی الټه به ورله سزا ملاویږي دا حدیث د انما الاعمال بالنیات اهل علم ذکر کړي چې دا یو په هغه سلورو احادیثو کې دی چې په هغه باندې مدار د شریعت او د دین دی قال الحافظ ابن رجب حافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه فجامع العلوم والحكم كوي وقد اتفق العلماء على صحة هذا الحديث وتلقيه بالقبول د اهل علم د دې حدیث په صحت باندې اتفاق دی دا کوم حدیث د انما الاعمال بالنیات چې ذکر شو او اهل علم دا حدیث را پورته کړ د په قبول والی سره دا حدیث تمام اهل علم قبول کړی وبه صدر البخاري كتابه الصحيح واقامه مقام الخطبه له دی حدیث باندې امام بخاری د خپل کتاب الصحیح ابتدا کړي او دای د خطبه قائم مقام ګرځولې اشاره منه الى ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمره له في الدنيا ولا في الاخره دې طرف له اشاره کړي چې هر هغه عمل چې پاغي باندې د الله رضا مقصود نوي نو دغه عمل باطل دی په دنیا او اخرت کې داغي ثمره او ثواب او نتیجه نشته ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله بفرمائل لو صنفت الابواب لجعلت حديث عمر في الاعمال بالنيه في كل باب من کل دخیل چې د خپل نیت تصحیح کی دا نیت پاک او صفا کی د هر دخیل نه د هر را د نشوي خبرې نه فإن حظوظ النفس كثيرة ومواردها خطيرة ځکه د نفس دا د نفس دا وسوسې او د نفس دا برخې او وسې ډېرې دي او د دې لارې خطرناکې دي وما احسن قول سهل ابن عبد الله في هذا المعنى ويسه خيسته دی قول د سهل سهل ابن عبد الله التستري سهل ابن عبد الله التستري دا تستر په زمي د تا بیا سکون د سین او دویمه تا مفتوحه ده دا توستر په عراق کې یو خار او مدینه وه دا مشهور تابعی وی ليس على النفس شيء اشق من الاخلاص لانه ليس لها فيه نصيب په نفس باندې د اخلاص نگران شي نشته ځکه د دې نفس په دې کې صبر خاويسه نشته دا خود به خود زړه لکله ناکله راځي وقال يوسف بن الحسين الرازي اعز شيء في الدنيا الاخلاص یوسف ابن حسین الرازی بوي چې په دنیا کې ګران شی اخلاص دی وکم اجتهد فی اسقاط الرياء عن قلبي عن قلبي وكانه ينبت فيه على لون اخر زه څومره کوشش کوم چې دا ریا د زړه نه لرکم خدا بیا بل رنگ باندې په دې زړه کې راټوکیږي او را سرګندېږي الله د علماو د اهل علم د پاره کم نعمتونه او کم بدلی تیاری کړي ومن ذلك امر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزياده من العلم في قوله سبحانه وقل رب زدني علما په دغه مرتبو کې دام دي چې الله رب العالمین خپل نبی صلی الله علیه وسلم له حکم کړي چې د علم د زیادت طلب دی وکي او دا دعا دی کوي چې اے رب زما علم سیوا کې من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين د چا بارک چې الله د خیر اراده ولري نو د دین په ور نصیب کی وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال پس ای مسلم کې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه څوک چې په یو لار روان شو د علم طلب کوي نو په دې باندې بورله الله د جنت غلار اسانه کی مولوی صاحب بس ته په دې باندې به اکتفا وکړو